بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورونو د دې دورې د درسونو په سلسله کې د نن ورځې درس د منګو تاسې د غدویم عمومي عنوان لاندې دی چې جهادي عمل نومې اول عمومي عنوان د منګو تاسې و جهادي فهم په جهادي فهم کې درې څلور درسونه واخستل او دویم عمومي عنوان د منګو تاسې دی جهادي عمل په جهادي عمل کې به ان شاء الله موږ تاسو چې کوم عنوانونه اخلو یا په کوم موضوعاتو کې خبره کوو نو اول عنوان به وی ورکه اعداد دویم عنوان به وی ورکه معاصره جګړه یا معاصر قتال دریم عنوان به وي ورکه غیر قتالي فعالیتونه یا کارونه او څلورم عنوان به وي ولس پالنه یا له ولس سره تعامل نو نننی عنوان د منګو تاسې یا نننی درس د منګو تاسې د اعداد په باره کې ده ورونو اعداد په اسلام کې لوی مرتبه لري ځکه چې رب العالمین مؤمنانو ته مسلمانانو ته له اسلام نه د دفاع امر کړی ده مسلمانان یې په قتال باندې مکلف کړی دي قتال یې ور باندې فرض کړی ده کتب علیکم القتال او امر ورته کړی وقاتلوهم نو رب العالمین مسلمانانو ته د قتال د فرض کېدو امر کړی دی د کفارو په خلاف په قتال باندې مکلف کړی دی او امر د وجوب لپاره لکه چې اصولین وایي تر څو چې بل داسې قرینه نه وي چې د وجوب نه یې ګرځوي یو بل حکم ته اوس د قتال او جهاد دا څو وخت په مؤثر ډول باندې کیږي یا څو وخت د دې افادیت لیدل کیږي په کوم شکل کې قتال او جهاد مفید وي ځکه چې کته د مسلمان په حیث باندې داسې یو قتال وکوي چې تا د هغه لپاره تیاری نه وي نیولی اعداد دې ورته نه وي کړی نو کېدای شي دا د تا قتال دا مفید نه وي مسمر نه وي بلکې د تاوان سبب دي شي د خسارې سبب دي شي نو ځکه خو رب العالمین د قتال د امر سره مسلمانان په اعداد باندې هم مکلف کړي دي رب العالمین لکه څنګه چې دی وقاتلوهم امر کړی ورته كتب عليكم القتال ورته فرمایلی دغه سي د اعداد امر هم ورته کړی دا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسو تیار کړئ د کفارو د مقابله لپاره هر ډول قوت واعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم هغه څه چې تاسو یې توان لرئ عمومیت دی ورکی من قوه دا تنوین دلته بیا د تنکیر لپاره ده او دا عمومیت بیا افاده کوي هر ډول قوت چې تاسو تیارول شئ من رباط الخيل چې هغه د اسونو تیارول دي د اسونو تړل دي د جهاد په لار کې د اسونو زین کول دي د قتال لپاره آماده کول دي په دغه اعداد باندې په دغه قوت باندې چې تاسو یې تیاروي د الله دښمنان کفار د الله دښمنان دا به ویروي کله چې تاسو اعداد وکوي نو کفار به درنه ویری او کم اعداد نه کړی کې د شي کفار درنه ونه ویری ترهبون به عدو الله وعدوکم د الله دښمنان به په ویروي خپل دښمنان به په باندې ویروي واخرین من دونهم او څنور خلق به هم ویروي ور باندې غیر له دغه ښکارا کافرونه چې تاسو سره په جګړه کې دي نور خلق دي من دونهم غیر د دغو نه چې هغه یا منافقان دي په داخل د صف کې یا هغه کافر دي چې اوس له تاسو سره په جګړه کې نه دي تاسو نه لګ لري دي د بلې ورځې لپاره د تاسو دښمن دي لا تعلمونهم تاسو یې نه پیژنئ الله يعلمهم الله یې پیژني نو په دې آیت شریف کې چې څو مهمه خبرې دي یو خدا چې د رب العالمین امر دی اعداد یو نافله شی نه دی اعداد یو نفل یو مباح کار نه دی بلکې دا یو واجب کار دی ځکه رب العالمین په دې باندې امر کړی دا واعدوا لهم دویم خبر ورکې دا ده چې اعداد به هم جانبه او شامل وي هر اړخیز به وي او په یو ډول اعداد باندې به کفایت نه وي بلکې د اعداد چې څومره اړخونه دي که هغه ایمانی اعداد دی معنوي اعداد دی که هغه عسکري اعداد دی که هغه اقتصادي اعداد دی که هغه د بیان یا د اعلام اعداد دی د وینا اعداد دی کاغه د نظام جوړونې اعداد دی هر ډول اعداد شي درېم خبره ورکې دا ورونو چې په دې باندې د دښمن زړه ته ویره ورځي کله چې تاسو اعداد کوئ د تاسو د اعداد د صحنې چې دښمن ګوري یا د تاسو له اعداد چې خبريږي د غزړه لویر ډکیږي وای چې دوی هم راته تیار دي دوی هم نخي پخې کړې دي دوی هم په عالی مورال باندې د منګه مقابله تراوزي نو زړه یې لویر ډکیږي او چې کله تاسو اعداد نه وی کړی یا اعداد تاسو کړی وي خو دښمن مور باندې خبر کړی نه وي خبر شوی نه ور باندې نو کېدای شي دغه ارهاب د دښمن متحقق نشي دښمن بزړور در باندې راځي او په دغه اعداد باندې یوازې دا نه چې هغه کافران چې تاسو سره په جګړه کې دي دوی به درنه ویریږي زړه به لویری ډک شوی بلکې هغه منافقان چې د دوی ملګری دی او د تاسو د صف په دننه کې دی دوی به هم د ویری احساس کوي دوی به هم پټیږي دوی به هم په خلاص لاس باندې خپل فعالیت نشي کولای او یا هغه کافران چې بالفعل تاسو سره په جګړه کې نه دي خو کافران دي او سبا ته در سره په جګړه کې کیږي بل سبا ته در سره په جګړه کې کیږي د مساحت په لحاظ مسافه په لحاظ درنه لري دي یا اوس د ستیپ جګړه کې در سره نه دي ښکیل دوی به هم درنه ویریږي په اعداد کې اصلي خبره دا د ورونو چې قوت حاصلي قوت او دغه قوت تفسیر یا شرح او بیان بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک حدیث کې کړی الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکرار باندې فرمایي چې خبر اوسئ چې قوت هغه چې په قران کې راغلی دی چې تاسې من قوتن ورته تیار کړئ دا الرمیو ده وشتل دي خبر اوسئ چې قوت وشتل دي خبر اوسئ چې قوت وشتل دي معنا دا چې د وشتلو هنر زده کول او د وشتلو وسایل جوړول دا د قوت لوی عامل دی د قوت عمده ټکی امدغه تاسو ګورئ نن سبا چې د کفارو برلاسي دی په اسلامي نړۍ باندې یا په مسلمانانو باندې یا حتی د دوی په خپل منځونو کې چې ځینې د ځینو نور په خلاف باندې د دښمنۍ موقف لري تر ټولو د قوت لویه وسله د دوی یا هغه عمده ټکی د دوی د قوت چې هغه خپل دښمن ور باندې ویروي هغه څه شی ده وشتل دي میزایل دي په خپل برازم کې بناسي په امریکا کې بناسي په فلوریدا کې بناسي او هوایی یا عسکري مرکز کې ل هغه ځای نه بدی هغه تیارې ته کومنده ورکړي چې د تا د کلیپ سر باندې پاسر ګرځي ل هغه ځای نه بدی بټن کې کاږي او دلته به فایر کیږي ځکه دوی دا سیستم داسې برابر کړی چې دی که په خپل کور کې کینو که په خپل قرارګاه کې د کمپیوټر شاته ناست وي د د کمپیوټر د قمر مصنوعي سره وصل ده د سټلایټ سره سټلایټ د تا په سر باندې درولې ده او بیا هغه تیاره چې د تا په سر باندې چکرونه وهي هغه هم د سټلایټ سره وصل ده نو دا مسافې د ختمې کړي دي په خپل اعداد باندې په خپل علم او په خپل هنر باندې دا مسافې نور لمنځه وړي دي د قومنده صادري قمر مصنوعي ته هغه تیاره هم په قمر مصنوعي پورې تړلې ده هغه پورې په رابطه کې ده که دا مسافه هر چیرته هر څومره لري وي دا دونه مهمه نه ده ورته نو هغه تاولي همدارنګه د قاره پیما میزایل یو برازم نه بل برازم ته چولی دا هم د قوت یو لوی شکل دی او تر اوسه پورې چې حکومتونو یا نظامونو خپل مقابل لوري ویرولې دي یا یو ډول سیاستونو ته اړکړې دي نو همدغه د میزایلو زور دی تاسو ګورئ نن سبا چې کم دولتونه چې غواړي نور دولتونه د قوت له حاصلولو نه ایثار کی د څه شي بندیزونه ور باندې لګي د میزایلو د تجربه نه کولو وای د میزایلو تجربه به نه کوي میزایل به نه جوړوي ځکه چې میزایل جوړ کې خو ته به ما ولې ور باندې چې ته میزایل جوړ کې ته اټوم بم ورکې نسبې ما ور باندې ولې ته د ما ټول اهداف په نخښه کولای شي لخپل کور په نخښه کولای شي نو دا ښکاری لکه د دې زمانه کفارو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لدي حديث شريف نش الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي لدي حديث شريف نه دي مسلمانانو په پرتله دوی ډیره استفاده کړې ده دوی نن خپل خصوم خپل مقابل لوري هر چیرې په میزایلو باندې ولي په میزایلو باندې ویروي په میزایلو باندې دغه سیاستونه ور بدلوي په میزایلو باندې دغه قوت محدودوي ځکه چې دا رمي د وشتل دي او چې د اعجاز په نظر ورته وګورو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مبارک حدیث شریف کې دا یو ساينسي قوي علمی اعجاز پروت دی چې که مسلمانان ورته متوجي شي او کار ور باندې وکوي نو سرلوړي به وي رسول الله صلی الله علیه وسلم څوار لسو کال نه زیات مخکې دا خلکو ته پیش بینی کړی ده چې تر ټولو زورور قوت چې دا غڅ شي ده وشتل دي او نن موږ تاسو ګورو ورته تر ټولو زورور قوت څه شي ده هم دا وشتل دي چې کاغه د میزایل په شکل کې ده کاغه د طیارې په شکل کې ده کاغه د ټوپک په شکل کې ده کاغه د ډرون بې پیلوټه په شکل کې ده کاغه په هر شکل کې ده نو وشتل دا قوت دی او د وشتلو وسایل آماده کول دا قوت دی او په دې باندې مسلمانان مکلف دي چې قوت باید پیدا کی قوت باید جوړ کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو په خپل زمانه کې پوره اعداد کاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرام هر یوې بهترین اسب سوار و که د نن زمانه د خلکو په اصطلاحاتو باندې وایي سړی هر یوې د جمناستیک بهترین ماهر و هر یوې د کراټه بهترین ماهر و هر یو د وزن پورته کولو بهترین ماهر و هر یو د زغاست او د منډې بهترین ماهر و ځکه چې په هغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب کرام داسې تیار کړي و هم په روحي او معنوي لحاظ باندې او هم په مادي او عسکري لحاظ باندې چې د لوی لوی لخرو مقابله وکړي نه یوازې دا چې د لوی لخرو مقابله وکولي بلکې لوی امپراتوري لمنځه یوړي د فارس امپراتوري صحابه کرام لمنځه وړي ده د عمر رضی الله عنه په وخت کې د فارس امپراتوري هغه صحابه او کرام لمنځه وړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رعایت لاندې روزل شوی دي د روم امپراتوري چې په هغه وخت کې تمثيل په شام کې د شام نصارا وکاوه د صحابه کرام رضی الله عنهم په وخت کې لمنځه تلل بیت المقدس د عمر رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوی نو لوی امپراتوري که هغه په مصر کې وي که هغه په شام کې وي که هغه په ایران کې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په لاس رنګ شي او دغه صحابه د معنوي قوت ترڅنګ د مادي قوت د حاصلولو پوره پوره مهارت درلود پوره ورتیا په ځان کې پیدا کړی و دوی اوګده اوګده مزلونه کولای شول دوی د تورې مخامخ جنگ کاوه دوی د اسب سواری بهترینه مظاهره کوله په جنگونو کې دوی د بدني طاقت په اعلی مرتبو کې و د صبر او د زغم د جنگ په میدان کې د استقامت او د ثبات په اعلی مرتبو کې و هر یو به لس ځای شل ځای اتیا ځای زخمی و خو د جنگ له میدانه به نه وته دا ټول هرڅ په دې باندې دلالت کوي چې که په جهادي صف کې اعداد وي او اعداد ته توجه وي نو جهادي صف به قوي وي او که اعداد نه وي او اعداد ته دوی توجه نه کوي یوازې جنگ کوي او جنگ هم داسې بې ترتیبه جنگ کوي جنگ هم داسې بې سنجشه جنگ کوي بې فارمولې جنگ کوي بې ضابطې او بې قانونه جنگ کوي نو نه یوازې دا چې جنگ به موثر نه وي بلکې په خپل به هم له دې جنگ ډیر متاثر کیږي توانونه به ډیریږي زخم او تکلیف دا به ډیر ور اوړي ورته ځکه چې په مقابل کې دښمن نن په پوره اعداد راغلی دی نن دښمن د هر ډول اعداد سره راغلی نن دښمن له ټانک سره له توپ سره له تیارې سره له دوربین سره له مخابرې سره له سټیلایټ سره له جی پی اس سره د هر نقطې د معلومولو لپاره راغلی دی چې ته کوم ځای نه فایر کوي بیرته د مرمۍ راځي ته د فایر په ځای باندې لګيږي ولی دا د کرامت نه ده دا دی الله توفیق د ده ملګری نه ده بلکې د خواري کړی ده تکلیف یې استلی ده ځان یې د جنگ په اصول او په ضوابطو باندې پوي کړی د فارمولې زده کړې دي د علم زده کړې د ریاضي زده کړې ده او دای چې غرونه ته درپسې درخیږي د چې په واورو کې په تاب سه مزلونه کوي د چې په نیمه شپه کې په تور شپه کې په تاب سه چاپې در اچوي زنګلونو ته سمڅو ته درپسې درځي دا په دې معنی نه ده چې د دوی ساړه نه کیږي یا د دوی ویره نه کیږي یا دوی په تکلیف کیږي نه یا د دوی بدنونه له فولادو جوړ دي یا د دوی د وینو په ځای باندې یو بل شی روان دي دوی هم همداسې انسانان دي لکه دا منګ چې یو خو دوی څنګه په ما او تاب سي لري ځای تم را رسیږي واور تم را رسیږي ځنګل تم را رسیږي تیاره ځای تم را رسیږي رڼا ځای تم را رسیږي په حرکت کې هم په تابانه فیر کوي په ناسته کې هم په تابانه فیر کوي په هر حالت کې د تا د کشفولو ذریعہ د سره شته ده دا ځکه ور سره شته ده چې د خواري استل د اعداد کړی دی او مسلمانانو په دې زمانه کې اعداد نه دی کړی نو ځکه مسلمانان د جنگ په میدان کې د وسایلو په لحاظ باندې او د جنگي کیفیت په لحاظ باندې تر دوی کمزوري دي دا چې د رب العالمین توفیق او نصرت یې ملګری دی او د دغه لوی قوتونو په مقابل کې ورته برای ورکي دا خو د الله محض احسان دی دا خو د الله احسان دی چې په خپل بندگانو باندې کوي پات شو دا چې بندگانو په خپل آیا د دښمن د مقابله لپاره په واعدو باندې عمل کړی دا کینه دا کړی په دې باره کې کسړی پرانو سترګو باندې وګوري حقیقت دا دی چې مجاهدین تر ډیره حده پورې په دې جانب کې غافل دي او د اعداد په مجال کې دوی او عمر خواري نه کوي خپل مجاهدین او عمر نه روزي په مختلفو مجالاتو د اعداد کې په مختلفو ډګرونو د جنگ کې کاغه وسلې دي کاغه د برقي وسایلو استعمال دی کاغه نقشې دي کاغه د دښمن په تکتیکونو باندې پویدل او دغه په مقابل کې مزاد یا بالمقابل نور تکتیکونه استعمالول دي دا ټول هغه مجالات دي چې تر ډیره حد پورې د جهادي صف خلک ورکه یو څه د تنبلۍ او څه د قصور ښکار شوی دی د اعداد ګوري ما تاسو مخکې عرض کړ چې دا یو نافله کار نه دی یو نفل کار نه دی یو د خوخه کار نه دی چې کله سړی خپل خوخه وکوي به کې خوخه نه و نه به کوي بلکې اعداد د دښمن په مقابل کې د قوت پیدا کول دا یو شرعي کار دی رب العالمین په دې باندې امر کړی دی چې تاسو اعداد وکړو یا غایت د تاسو په خدمت کې ما مخ کې تلاوت کې یادم کې چې کوم باندې اعداد فرض شوی دی په بل ځای کې رب العالمین هغه خلق یادوي منافقان منافقان په داسې یو صفت باندې یادوي چې که چیرته وي دوی رښتیا جهاد یا جنگ غوښتي نو دوی به اعداد ورته کړی دا چې اعداد ورته نه د کړی نو ځکه الله تعالی و نه غوښتل چې دوی د جګړې میدان ته لاړ شي نو معنا دا چې د اعداد نه کول او آمادګي ورته نه نیول دا یو ډول د منافقانو صفت دی لاعدو له عدتا نو دی وتلو ته د دښمن مقابله ته به دوی اعداد کړی و د مسلمان او د منافق فرق په دې کې معلومیږي چې مسلمان په دې باور ده چې زه به جنگ ته وزم او جنگ په ما باندې فرض ده له اسلام نه دفاع کول په ما باندې فرض ده نو هغه دغه جنگ بیا په کامیابه طریقه باندې په موثره طریقه باندې د جنگ کولو لپاره اعداد نیسی کافر دا چې باور یې ور باندې نشته دا او دا کار اصلا یو باب ذکر بولی نه غواړي په دې کار کې ورخکیل شي نو هغه اصلا اعداد هم ورته نه کوي نو د اعداد نه کول دا یو ډول د منافقانو صفت دی او الله دې نه کوي چې منګه عمدا له قصد اعداد ته توجه نکو یا په خپل عملا اعداد حاصل نکو نو خدا نه خواسته یو ډول په دې صفت کې به مشابهت راغلی وي د منافقانو سره ځکه الله فرمایي چې کچیرته دوی د جهاد لپاره رښتینې د وتلو اراده درلودای نو دوی به اعداد ورته کړی وو د اعداد په باره کې ورونو احادیث هم ډیر راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت د اعداد لپاره تشویق کړی دی او حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خپل امت د اعداد لپاره تشویق کړی دی نو بیا یې لدین هم ویرولې دي چې کچا یې واره نه خزده کړه نه خوشتل یې زده کړه د ټوپک استعمال د تور استعمال دا یې زده کړه او بیا یې ورسته بیرته هیر کړه اعداد حاصل کړی وو د نخې وشتل یې زده کړی وو د وسلې چلول یې زده کړي وو او بیا یې وروسته بیرته هیر کړ نو د دغه انسان په حق کې یا د دغه مجاهد په حق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه د وعید خبره راغلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په حدیث شریف کې چې دا سړی د منګ لډلې نه نه دی که چا یو وارې رم یې زده کړه او بیا یې بیرته هیر کړه نو دا سړی د منګ له ډلې نه دی او په بل حدیث شریف کې یا په امدغه حدیث شریف کې دویم تعبیر ورپسې یاد کړی دی دا غراوی وای او عصا او یاداس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د نافرمانی وکوله د اسلام له حکم نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم نه نافرمانی وکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت چې د اعداد لپاره تشویق کړی دی نو بیا یې په اعداد کې شریک جهتونه دا یو ټول د ثواب او د اجر وړ او مستحق ګڼل دي هغه څوک چې په دښمن باندې غیشه ورولي هغه ته هم اجر دی هغه څوک چې غیشي جوړي هغه ته هم اجر دی او هغه څوک چې دا غیشي غیشي وشتون کې ته ورکوي هغه ته هم اجر دی نو د اعداد لپاره په اسلام کې پوره ډیر دلایل دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند دا ټول د اعداد یو عملی نمونه ده چې هم یې د قتال اعداد کړی هم یې د نظام جوړونې اعداد کړی هم یې د اقتصاد د برابرولو اعداد کړی هم یې د دښمن سره د فکری او عقیدوي مقابله اعداد کړی خپل صحابه کرام رضی الله عنهم یې پوي کړی دي د دښمن په مقاصد باندې پوي کړی د اسلام په احکام او په محاسن باندې پوي کړی دي نو ځکه به که ارڅومره سختی په دوی باندې راغله دوی به امغمره په خپل دین باندې ټینګ وو همغومره به د کفارو له تبلیغ نه د کفارو له وینا نه د کفارو له پیشنهادونو نه به دوی نه متاثر کېدل حتی که د کفارو پادشاهانو به هم دوی ته خطونه راولېږل دوی به هغه خط ویوړه په تنور کې به یې واچاوه چې د کافر څنګه تمه پیدا شوې ده ما ته چې زه به اوس د ده سره دوستی کوم یا به ده ته لاس ورغځوم یا به د ده سره زه خبره شریکوم نو د اعداد رونو ضرورت ځکه په دې زمانه کې بیخي ډیر دی چې منګ او تاسو اوس په داسې یو نامتوازنه جګړه کې ښکیل یو د دښمن په خلاف چې وی خواته افغانان دی بیا په افغانانو کې یو خاصه برخه ډیر لږ کسان د جهاد لپاره راوتلي دي د بیلابیلو قومونو نه ډېر لږ کسان د جهاد لپاره راوتلي دي، وسایل یې هم کم دي، وسلې یې هم کم دي، پیسې یې هم کمې دي، ځوانان یې هم کم دي، خو په مقابل کې چې ګورئ کافران دونه ډېر دي چې د یو پنځوس مملکتونو کافران په مختلف شکلونو باندې راغلي دي، څوک د پوځونو په شکل کې راغلي دي، څوک د طیارو په شکل کې راغلي دي، څوک د موسساتو په شکل کې راغلي دي، څوک د بانکونو او اقتصادي کمپنیو په شکل کې راغلي دي څوک د فکري جهاتونو او مؤسساتو په شکل کې راغلي دي نو دا کافران له هر لوري چې راغلي دي دوی په خپل منځو کې کوشش کړی چې هماهنګي هم ایجاد کړي او د مجاهدینو په خلاف د قتال او د فکری او سیاسی مبارزه داسې یو هماهنګ صف جوړ کړي چې د جهاد مخه ور باندې ونیسي د اسلامی حکومت د اقامې مخه ور باندې ونیسي او دلته خپل اهداف او خپل مقاصد په دې سیمه کې دلته پیاده کی تاسو ګوري دون ډېر مؤسسې راغلي دون ډېر خلک دلته راغلي دي چې یو مجال هم ورنه پاتې نه دی او هغه مجالات چې دوی په خپل ورته عملا په دې خاور کې موجود نه دي د چپول لارې دی هغه د سمبالولو کار کوي څوک د رادیو لارې کوي څوک د تلویزیون لارې کوي څوک د سټلایټ لارې نه کوي څوک د انټرنیټ لارې نه کوي له مختلفو لارو نه کوشش کوي چې خپل پروګرامونه پیاده کړي او دلته خپل اهداف او مقاصد خلکو ته ورورسوي او د اسلامی حکومت د راوستلو د ذهن او فکر دا د خلکو له مغزونه وباسي د دینه منصرف کی چې تاسو هم یو څه کولای شئ په دا خپل کار باندې شکمن کی چې تاسې هم یو نتیجې ته رسیدلی شئ نو دا چې د دښمن اعداد زیات دی دا چې د دښمن وسایل زیات دي دا چې د دښمن پوځیان زیات دي دا چې د دښمن اقتصاد قوي دی دا تقاضا کوي چې موږ د هم په مقابل کې همدغه ډول اعداد ته توجه وکړو او دا اعداد د موږ تاسو هم ارړخیز اعداد وي یوازې د قتال اعداد نه وي بلکې هر ډول اعداد وي هم د قتال اعداد وي هم د معنویت اعداد وي د ایمان اعداد دی هم د فرهنګ اعداد وي هم د ادارې او د ولس د پاللو او د منظم کولو د دې اعداد وي هم د اقتصاد د برابرولو د دې اعداد وي هم د طب او طبابت د دې اعداد وي نو اعداد یو شامله هر اړخیزه عملیه ده چې ترڅو ټول اړخونه په پام کې ونه نیول شي کېدای شي اعداد پوره نتیجه ورنه کړي یا د دښمن پوره مقابله ور باندې په موثر ډول باندې ونه شي نو بل خبره دلته دا د ورونو چې کافران د موږ ځوانان د موږ د ولس خلک د موږ هغه خلک چې کېدای شي ټوپک پورته کی کېدای شي سنگر ته راوځي کېدای شي هغه مجاهدین شي بالفعل مجاهدین شي د دښمن مقابل کې ودرېږي دغه ځوانان لمنګ نه منصرف کوي لمنګ نه مصروفوي لمنګ نه یې په نورو لارو چارو روانوي لمنګ نه یې په نورو فکرونو او نورو مصروفیتونو باندې اخته کوي تاسو ګوري د دې لپاره چې په افغانستان کې ځوانان راکټ په وګنه کې ځوانان په کرکټ باندې اخته کړي دي دومره ډیر کرکټ دومره ډیر کرکټ سړی داس فکر کوي لکه د افغانانو چې تر ټولو لوی او مهم کار او مهم افتخار نن سبا هم دا کرکټ وي د کرکټ لپاره دومره تبلیغات د کرکټ لپاره دومره میدانونه جوړول د کرکټ لپاره دومره خارجي سیالیو کې برخه اخیستنه د کوم د کرکټ لپاره دومره لوحې جوړول دومره تلویزیونی پروګرامونو کې دوی زلول دا ټول په څه خاطر دي دا په دې خاطر نه دي چې دا کرکټ باندې د منګه اقتصاد قوي کیږي یا په کرکټ باندې منګه زراعت پیشرفته کیږي یا په کرکټ باندې د منګ صنعت قوي کیږي یا په کرکټ باندې د منګ ډوډۍ زیاتیږي یا په کرکټ باندې د منګ تنخواوې لوړیږي یا په کرکټ باندې د منګ دښمن ماته خوري یا په کرکټ باندې د منګ فضا خکیږي دلته د ماحولیاتي آلودګۍ مخنیوي ور باندې کیږي بلکې دا ټول په دې خاطر باندې دي چې ځوانان باید د راکټ په ځای باندې د کرکټ د سوټي په لاس کې واخلي دی خو منډه کو دی خو منډه کا شپه ورځ په همدې باندې مصروف وي شپه ورځ په همدې باندې د دوی مال مصرف شي په همدې باندې د دوی وخت مصرف شي د دوی هم او غم د دوی فکر ذهن د دوی تلوسه دا ټول ارڅ همدې خواته وي مقصد ورنه څه شي ده مقصد ورنه دا ده چې د جهاد سنگرونه خالی شي ځوانان باید د جهاد په ځای باندې د قتال په ځای باندې د وطن د ساتنې په ځای باندې د اسلام باندې د ننګ کولو په ځای باندې د ننګ او د ناموس د خوندې کولو په ځای باندې د خويندو میندو نه د دفاع کولو په خاطر باندې دوی د جهاد سنگرونو ته لاړ نشي او باید په داس شیانو باندې مصروف شي چې هغه اصلا د دښمن فائدہ د دښمن زولې ته ورلويږي فائدہ اسلام او مسلمانانو ته نه ورزي نه یوازې دا چې کرکټ مختلف نور ډېرې لوبې داسې دي مختلف نور ډېر پروګرامونه داسې دي چې په هغه کې دوی ځوانان مصروفي کله د فیشن په نامه باندې سیالي کې مصروف کی کله د موسیقي په نامه باندې سیالي کې مصروف کی کله په یو بل ډول سیالي کې مصروف کی کله لا حتی چې تر دې هم ورتیر شي بیا ځوانان یو ډول د نشنلزم یا د قوم ګرایي په دې مصیبت باندې اخته کی او یو د بل قوم په خلاف باندې په فیسبوک کې یا په انټرنیټ کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو په دې کې یو د بل په خلاف باندې اخته کی پښتون د فارسی ژبې په خلاف فارسی ژبه د پښتون په خلاف باندې ازبک د پښتانه په خلاف پښتون د ازبک په خلاف باندې همدغه ډول د وطن ځوانان تاسو وګورئ اکثره په دې پوهنتونونو کې په دې اکاډمۍ کې حتی په لیسو کې حتی په بازارونو کې په انټرنیټ سایټونو کې په دې کې چې ګوري نو زیاتره کوشش دا دی چې ځوانان د نشنلیستي افکارو قرباني شي او دوی ته تر ټولو مقدس او محترم شي د دغه خپل قومیت وي نه دا چې اسلام که اسلام پایمالیږي که د الله د کتاب سپکاوی کیږي که د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سپکاوی کیږي که مسلمانان تذلیلیږي که خاور نیولای کیږي که اسلامي نظام ړنګیږي که د خلکو په کورونو باندې چاپې لویږي که د خلکو کلی سوځولای کیږي بمباریږي په دې باندې دوی هیڅ پروا نه کوي هیڅ په دې باندې خوابدي کیږي نه ټول کوشش دا وي چې د خپل قوم په ګټه باندې تبلیغات وکړي او ځوانان او د ځوانانو عواطف او احساسات دا ټول دغه د نشنلزم د جګړې په ور کې تاوده وساتي او د دوی ټوله توجه دې ته ور برابر کړي چې هله پښتون ده او هله فارسی ژبه ده هله ازبک ده هله هزاره ده په دې باندې د وطن ځوانان مصروف ساتلي دي هدف ورنه دا ده چې کچېره د وطن ځوانان په دغه ډول لایانی او بیکار فکرونو او نظریاتو باندې او لوب باندې او په منډو باندې میراتنونو باندې په ټورنمنټونو باندې په مسابقو باندې په فیشنونو باندې په غرب ګرایي باندې که په دې باندې مصروف نشي نو دا به خامخا حقیقت ته توجه کوي دا به د دفاع په سنگر کې کینی دا به د جهاد سنگر ته ورځي دا به اعداد حاصلوي دا به اسلامی عقیده حاصلوي دا به د کفر په خلاف باندې مطلوب موقف نسی دا به جهاد ته آمادګی نسی نو د دې لپاره چې دوی له جهاد یستلی دوی له جهادي فکر یستلی دوی له اعداد یستلی دوی ته داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي او په دغه مصروفیتونو باندې دوی په میلیونونو ډالر مصرفوي په میلیونونو ډالر چیرته ورته میدانونه جوړ کړي چیرته خارجي سفرونه آماده کړي چیرته ورته تیارو ټیکټونه برابر کړي چیرته ورته په مختلفو برنامو کې ځای ورکړي او بلکې لا تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې هغه خلک چې بس یوازې او یوازې کمال یې دا ده چې د انګریز په میدان کې د یو بې هدف لوبغاړي په حیث باندې منډه را منډه کی او بل هیڅ کمال نشته دی وطن ته بل هیڅ ګټه نشته ده هغه دی ټول وطن او دی ټول نسل ته د اتل په حیث باندې معرفي کوي وای دا د من اتلان دي د من اتلان دا د من اتلان دي دا د من ایډیالان دي دا هغه خلک دي د من هیروګان دي قهرمانان هم دي او چې کله بیا دغه لنډغر چیرته کومه لوبه ګټلې وي بایللې وي چې بیرته راشي نو بیا دغه نظام او دغه حکومت او د دې حکومت وزارتونو او پټو ښکارا سیاسي جهاتونو بیا دومره خلک د دوی د استقبال لپاره راوستلي چې څوک ورته ډولونه وهي څوک ورته سورني وهي څوک ورته تڼونه کوي څوک ورته رقصونه کوي څوک ورته ګلان پاشي څوک لارې ورته فرش کوي څوک استقبالونه کوي څوک په افتخار باندې خیراتونه کوي دا د څه په خاطر باندې وای دا د موږ اتلان دي د موږ قهرمانان دي د موږ خاغلي دي په داسې حال کې چې دا د ټولنې تر ټولو غلوېدلي هغه بیکاره پرځه یې هم دوی دي ځکه بیکاره پرځه دي چې د ده په دې کار باندې نه کومه ویاله تازه کېږي نه کوم زراعت په باندې پرمختګ کوي نه د کوم مکتب دیوال په باندې جوړیږي نه په نصاب کې بهتري ور باندې راځي نه د مسکین او د فقیر خله ته یو مړی ورځي نه چرته کوم او چې څا ور باندې تازه کیږي چې څوګ ژوره کی نه چرته برق ور باندې راځي نه یو بل کار کوي او تاوان یې دا ده چې دغه بدبختانو دغه چې د جهاد له صف نه او د اسلامي مسؤلیتونو له احساس نه ځان لري ساتلی د دوی لوی جنایت بیا دا ده چې دوی په میلیونونو انسانان لزان سره مصروف ساتي کله چې د دوی لوبه وي په ورځ باندې بګوري چې میلیونونو انسانان خپل کارونه پریخي دوکاندار ورته دوکانداري پرېښي وي مکتبي ورته مکتب پرېښی وي د پوهنتون محصل ورته پوهنتون او فاکولته پرېښي وي یو بل غریب کار سړی ورته خپل مزدوري پرېښي ټول له یوې مخې همداسې پراخ پراته وي څوک تلویزیونونو ته ګوري او څه راډیوګانې په غوږ پورې کلکې نیولې ولې وایي د موږ د اتلانو مقابله ده د منګ د قهرمانانو مقابله ده دا کومه قهرمانی ده چې تا د انګريز په شکل ځان برابر کړی د انګريز جامې د اغوستي د انګريز په وطن کې د انګريز لوبه د انګريز په قومنده باندې د انګريز د قانون مطابق کوي او د خپل وطن په ملونونو انسانان د ځان سره مصرف کړي او لکاره دی وستلی دا کومه تل ولید دا خو یو لوی جنایت ده چې کوي ها لوبه کول سپورت کول او بدني قوت حاصلول دا یو مطلوب شی دی د وسیلې په حیث باندې نه د داسې یو هدف په حیث چې دوی ورنه یو مقدس هدف جوړ کړی دی او په میلیونونو انسانانو له ځان سره مصروف کړي دي دا ټول یو لوی توتیه ده ورونو او په دې خاطر باندې په لار اچول شوی په دې خاطر مصارف ور باندې کیږي په دې خاطر تبلیغ ورته کیږي په دې خاطر وسایل په اختیار کې ورکول کیږي په دې خاطر ورته خارجي جهاتونه فندونه ورکوي ترڅو د افغانستان ځوانان د راکټ خواته ورنشي په کرکټ مصروف شي راکټ خواته ورنشي په لوب باندې مصروف شي قتال خواته ورنشي د دښمن په پیروي باندې مصروف شي د دښمن مقابله ته ورنشي نو دا یو خطرناک لوبه ده ورونو او د دې قرباني د منګه په لکونو لکونو ځوانان دي په مختلفو ولایتو کې چې ګوري یوازې کرکټ نه دی کرکټ هم دغه ډول ده نور بیلابیل لوبې دي بیلابیل مسابقې دي کله د منډو په شکل کې دي کله د مختلفو نورو حتی چې اوس خلا د هندوانو د یوګا د تمرینونه دا هم راوړي دلته په کابل کې رواج کړی دي خلک چې راپورته کېږي سهار، نو په ځای د دې چې عبادت وکړي، وايي، زه د یوګا تمرین کوم. دا یو څه د هندوتوب تمرینونه دي چې داسې عبادت ته ورته حرکات ورکې کوي او تر څو چې مسلمانان د هندوانو د فرهنګ سره اشنا کړي او د هندوانو په فرهنګ باندې اخته کړي، په داسې حال کې چې مسلمان د عبادت لپاره ځانګړی بیل شکل او حیثیت لري د کار لپاره بیل حکم لري د قتال لپاره بیل حکم او بیل مسؤلیت لري مسلمانان موږ د یوګا کولو ته ضرورت نه لرو ځکه د موږ ژوند ټول په شرعي لحاظ داسې راته تنظیم شوی ده او داسې تمرینونه ورکېږي چې هم عبادت ورکه تر سره کېږي هم مسؤلیت ورکه تر سره کېږي هم په بدني لحاظ باندې په انسان کې نشاط پیدا کوي انسان بیداره کوي، انسان روغ ساتي، نو موږ دغه ډول پردیو نظریاتو، پردیو لوبو او پردیو تمرینونو او پردیو افکارو او د پردیو په لاره تللو ته اصلا موږ ضرورت نه لرو ځکه موږ دین والا خلک یو د موږ دین د موږ ژوند تنظیم کړی دی موږ سیکولر خلک نه یو چې دین د موږ په ژوند کې رول او نقش ونه لري دا دین د منګه د منګ ژوند د منګ اقتصاد د منګ عبادت د منګ کړه وړه د منګ اداره د منګ نظریات د ارتره ته تنظیم کړي دي کله چې منګ په خپل دین باندې سم پوه شو نو بیا منګ ته دا معلومات کیږي چې د منګ دین منګ ته کلم داسې خالی ځای نه دی پریخي یا منګ په خالیګا کې نه یو پریخي حیران ورځ سره نه یو مخ کړي چې په دې ځای کې وزن وس څه کوم دغه خالګا د ژوند په څه باندې ډکه کمه د دین د د منګه ژوند راته منظم کړی دی په هر څه کې مسلمان ته یو وخت کفایت نه کوي چې دی هغه خپل مسولیتونه لاور کې پوره کی دا خو لا څه کوي چې وزګار دی وي او بیا دی په ساعتونو ساعتونو باندې لوبي ګوري او کداغه ساعتونه مثلا موږ تاسو داسې فرض کو چې په افغانستان کې اوس چې کله د کرکټ لوبه وي یا کومه بله لوبه وي خو عادتا کرکټ ته خلک ډیره توجه کوي که د کرکټ لوبه وي او په دې لوبه کې فقط او فقط یو میلیون انسانان دا نور ټول د 10 میلیون نفوس نه د 9 میلیون یې ټول په کارونو مصروف وو بولی فرضاً یو میلیون انسانان چې 2 ساعته یا 3 ساعته 2 ساعته وبولي 2 ساعته د کرکټ لوبه ګوري په یو ورځ کې نو څو ساعته د دوی ضایع شو دوه میلیونه ساعت د دوی ضایع شو دوه میلیونه ساعت او کدا درې ساعت وي کدا بیا سبا ته وي کدا بیا بل سبا ته وي که په دغه یو مسابقه کې دا یو هفته وي څلور ورځې وي یا ډېرې ورځې وي یا په میاشت کې څو ځلې وي نو دا چې تاسو جمع کوي دا په میلیونونو بلکې په میلیارډونو ساعت وخت کېږي چې د مسلمانانو په میاشتو کې ځای کیږي په کلونو کې ځای کیږي په دغه وخت باندې چې کار ورکې شوی وي ډېرې ورانې ور باندې ودانېدلی شوې نو دا یو ډېر مهم جانب دی ورونو چې کافر ورته متوجه شوی دی او غواړي چې ځوانان د موږ په داسې څه باندې مصروف کړي چې له اعداد یو باسي له جهادي اعداد یو باسي ځکه په جهادي اعداد کې داسې خوند دی په جهادي اعداد کې داسې افادیت دی په جهادي اعداد کې داسې روحي قوت حاصلېږي چې هغه بیا په دې نور کې نشته ده نو دوی غواړي چې اصلا د ځوانانو د دې خواته توجه ونشي په یو ور دې خواته توجه وشوه نو بیا هم پکې بدني تمرینونه شته ده هم دلته پکې د روح تقویه شته ده هم پکې د نفس تزکیه شته ده هم پکې عبادت شته ده هم پکې الله ته تقرب شته ده هم پکې مردانګي شته هم پکې رښتینی اتلولي شته قهرماني پکې شته هم پکې د کفر مخه نیول شته ده هم پکې د ځواني اثبات شته د مردانګي اثبات ورکشته ده او د مردانګي ډګرونه بیا ټول د په مخ باندې خلاص دي نو دوی کافران غواړي چې مسلمانان دې دغه جانب ته متوجه نشي او د اعداد سنگرونه دي او د اعداد معسكرات له دوی نه خالی شي او د کفارو د توتیو ښکار دي شي د کفارو په لار باندې روان شي او د هغوی ملګرتیا دی وکوي او د هغوی سره د په لوبې کې شریکان اوسېږي دا ورونو ډېره خطرناکه لوبه ده دې ته تاسو متوجه اوسئ او هر وخت خپل ورونو خپل ملګرو خپل وطن خلکو خپل همصنفیانو خپل نور ملګرو ته وایي چې هغوی خپل وخت په اولا اهمو کارونو باندې لکه دعوات لکه جهاد لکه صنعات لکه زراعت لکه نور کورنۍ لپاره یو کار غریبي کول په دې باندې مصرف کې دا به تر دې خوي چې په کال کې سلګونو او زرګونو ساعت وخت دی یوازې په پردی لوبه کتلو باندې مصرفوي بیرته راځو ورونو اصلي موضوع ته چې اعداد دی اعداد ورونو په دوه ډوله ده یو دی ایمانی یا معنوي اعداد او بل دی په دې کې عسکري یا پوزي اعداد ایمانی اعداد څه شي دی او پوزي اعداد څه شي دی په دې باره کې به ان شاء الله د تاسو په خدمت کې څو خبرې وکوم ایمانی اعداد تر پوزي اعداد د مخه دی او د دې معنا دا ده چې ته د په معنوي لحاظ باندې ته د په دینی لحاظ باندې ته د په روحي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې د دښمن په خلاف د درېدلو وړتیا په ځان کې پیدا کی ته دې ځان په دیني لحاظ باندې داسې آماده کې چې په دغه لار باندې تلل په دغه لار باندې صبر کول په دغه لار باندې شپې ورځې تیرول دا درته د ثواب کار ښکار شي او په دې کې د ځان لپاره ته د الله تعالی نه اجر وغواړي دا درته یو عبادت ښکار شي او د یو عبادت په تور باندې ته دا کار وکوي په ایمانی عادات کې ورونو تر هر څه د مخه د عقیده خبره ډیره مهمه ده که دی یو مجاهد دی یو مسلمان عقیده درسته نه وي دا عقیده د توحید نه وي دا عقیده له خرافاتو له بدعاتو له نارواو له شرکیاتو پاک نه وي کدی هر څومره قتال وکوي هر څومره جهاد وکوي هر څومره فتوحات وکوي الله یې ورنه نه غواړي الله یې ورنه نه قبلي نو په ایمانی اعداد کې تر هر څه اول ځان د توحید په عقیده باندې پوهول او د توحید د عقیده تقاضاوي او غوښتنې په خپل ځان کې راوستل دا تر ټولو مهمه او اولی نقطه ده او د مسلمانانو لپاره د رب العالمین سنت او طریقه هم امدغه ده تاسو ګورئ د اسلام د نزول یا د وحی د نزول ټول درویش کال دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ژوند مبارک کې په دې کې دیار لس کال یې دیار لس کال یې د دوی په ایمانی اعداد باندې تیر شوی دی او لس کال یې د دوی په نظامی یا عسکری یا سیاسی یا د دولتدارۍ په اعداد باندې تیر شوی د تشریع په اعداد باندې تیر شوی دی په دې دیار لسو کلونو کې په مکه مکرمه کې چې تیر شوی دی په دې کې په دوی باندې شریعت په دغه ډول باندې فرض نه و نه و نازل شوی لکه دا اوس چې ده په هغه زمانه کې لمونځ په دې شکل باندې نه وو په هغه زمانه کې حج په دوی باندې فرض نه وو په هغه زمانه کې جهاد په دوی باندې فرض نه وو په هغه زمانه کې زکات په دوی باندې فرض نه وو په هغه زمانه کې روزه په دوی باندې فرض نه وو دا ټول فرایض چې څه دي دا ورسته دي د مکی دور نه په مدینه منوره کې په مدني دور کې دا راغلي مونږ په مدینه منوره کې ور باندې فرض شوی زکات په مدینه منوره کې فرض شوی حج په مدینه منوره کې فرض شوی جهاد په مدینه منوره کې فرض شوی ده روژه په مدینه منوره کې فرض شوې ده خو دغه د مکې دور دا په څه کې تیرېده مهمه پوښتنه او مهمه خبره دا ده د دې خبرې ځواب دا ده چې د مکې مکرمې د دیار لس کال دور دا ټول په ایمانی اعداد کې تیر شوی دا د کفر نه په نفرت حاصلولو کې تیر شوی دا د جاهلیت نه پر ابېلېدلو کې تیر شوی دا د اسلام په محاسن باندې په پوهېدلو کې تیر شوی دی دا د کفر او د ناروا په خلاف باندې د ځان تیارولو او هغه سره د مقابله کولو د وړتیا په حاصلولو باندې تیر شوی دی یو خواته دیار لس کال دي او یو خواته لس کال دي د دې دیار لس کلونو د درې کال اضافه والی علماوی دا په دې باندې دلالت کوي چې اعداد لعمل نمخ کې دا ډیر مهم دی مخکې تر دې چې صحابه کرام رضی الله عنهم والیان شي حاکمان شي قومندانان شي سرلخکران شي مخکې تر دې چې دوی قاضیان شي مخکې تر دې چې دوی فاتحین شي رب العالمین یوازې دوی په نفسیاتي لحاظ باندې په ایمانی لحاظ باندې په اخلاقی لحاظ باندې په رواني روحي لحاظ باندې دوی یوازې آماده کړل نو عقیده مهمه خبره ده که د چا عقیده کږه وي د چا په عقیده کې شرک وي د چا په عقیده کې بدعت وي د چا په عقیده کې ناروا وي د چا په عقیده کې کفر ته میلان وي له کافر سره د دوستۍ نظریه وي له کافرو نه کرکه او نفرت نه کول وي الله تعالی دغه جهاد نه قبلې نه ورته ضرورت لري الله تعالی له مؤمنانو نه د ایمان په خاطر باندې د ایمان پر رڼا کې او د توحید په بنیاد ولاړ جهاد ورنه غواړي نو په ایمانی اعداد کې د توحید خبره د عقیده خبره دا تر ټولو مهمه خبره ده او په دې باندې الله تعالی د انسان سره محاسبه کوي د شرک نه چې کم ګناهونه چې څونه دي او د دې نه کم چې څونه شیان دي چې د الله چاته اراده وشي الله یې ورته بخي نو شرک ډیر منفور ډیر مبغوز ډیر بد کریه ډیر نجس شی دی انما المشركون نجس الله مشرکان ته نجس ویلي نو هم عقیده د شرک او هم د مشرکینو د کفارو سره دوستی او د غوی سره خواخوږی د غوی له کفر نه نفرت نه کول د شیان نجس دي د عقیده د استقامت نه ورسته ورونو بل خبره پکې دا ده چې ته دی او مجاهد په حیث باندې چې کله جهاد تراوزه نو دا جهاد یو منظم عبادت دی دا خپل فقه لري خپل احکام لري خپل روا او ناروا ورکشته په دې کې خپل اصول او ضوابط شته د اسلام فقهاو هغه د فقه الجهاد یا د ابواب الجهاد په نامه باندې هغه تدوین کړی دي په خپل کتابونو کې د دې احکام واضح کړي دي غوې مثالونه واضح کړي دي د فقه الجهاد په باره کې یا د جهاد د فقه په باره کې یو څه معلومات حاصلول د نیت له اصلاح نه نیولې ورسته بیا چې څومره شیان دي نیت اصلاح د طاعت دور کې وحدت صف دور کې د جهاد لپاره نور مختلف احکام چې په دې کې فقهي احکام بیان شوي کاغه د غنیمت احکام دي کاغه د تحیز احکام دي مثلا لیو زنه بل ځای ته نقل کېدل د جنگ په میدان کې کاغه د فرار احکام دي چې په جنگ کې راو تخت روا ده کنه روا ده چې څومره تفصیلی احکام دي دا ټول بیا په فقه الجهاد یا د جهاد په فقه کې شته دي تاسو کوشش وکوئ چې هر یو مجاهد هر یو چې سنگر ته ځي د سنگر نه مخکې د علماو سره کینی له علماو سره د جهاد د احکام په باره کې مجلسونه ورسره وکوي پښتنه تنه وکوي چې مولانا صاحب شیخ صاحب ما کور پریخه بچی مې پریخه زندگی مې پریخه وظیفه مې پریخه پوهنتون مې پریخه مکتب مې پریخه زراعت مې پریخه کار او غریبی مې پریخه دکانداری مې پریخه زه د الله لارې ته وزم زه جهاد ته وزم زه د خپل سر سودا کوم د رب العالمین سره ما ته خو د دغه سودا او د دغه تجارت څه وصول خو ما ته ووایه څه ضوابط خو راته ووایه چې په کومه طریقه ما نه الله دا سر مني په کومه طریقه ما سره الله تعامل کوي ما سره سودا کوي او په کومه طریقه نه کوي اسنه چې ما داسې متا الله ته ورخوځولې چې د الله بخیرانه په کار نه وي نو د علماو سره هم د جنگ په میدان کې هم د جنگ د میدان نه مخکې چې ته وروزې د عادت په وخت کې او هم تر هغه لا د مخې په خپل کور کلی کې چې ته اوسېږي د علماو سره په دې باره کې خامخا ناستې وکوي د علماو نه پوښتنه وکوي د جهاد د ابواب په باره کې د جهاد د عملی احکام په باره کې او د معنوي احکام په باره کې په دې کې پوښتنه وکوي نو بیا به دغه نورسته د تاسو جهاد یو دینی عمل وي جهاد یو قومي عمل نه ده چې سړی و د ما قوم وتل د جهاد ته نظم وزمه جهاد یو ډول د ځان خونه عمل نه دی چې وای زه زم په دې خاطر باندې چالت زه خپل قوت وخیم خپل زور وخیم خپل ځواني خلکو ته وروخیم یا جهاد د خوش گذرانه عمل نه ده چې وای یار زړه می تنگ شوی ده طبیعت مې ګډ وډ ده بس نور مې د کلی کور دکان مکتب تجارت په دې کې مې زړه تنګ شوی زم لږ سات تیروم یو کال بلاړ شم لږ به سات تیر کوم خو دې خو خلک به وګرم وطنونه به وګرم منډیوالانو سره به مې ښه سات تیر شي صحیح ده چې سیاحت جهاد ته ویل شوی دی خو دا په هغه صورت کې چې عقیده دې ته یو لري درسته شوی او ته په یو عقیدوي نیت باندې په یو دینی نیت باندې ورووځي که یوازې د ساتکري په نیت باندې وځي نو دا قتال دی خو جهاد نه دی د الله د رضامندۍ سبب نه ګرځي نو د جهاد فقه اصلول او د جهاد په احکام باندې ځان پوهول دا یو ضروری کار دی او په دې باره کې مختلف کتابونه هم شته یو وړکی کتاب دی د شهید عبدالعظام رحمت الله علیه کتاب فی الجهاد آداب و احکام په جهاد کې آداب او احکام دي یا الدفاع عن اراضي المسلمين من اهم فروض الاعيان د مسلمانانو له خاور نه دفاع کول له مهمترینو فرضونو نه ده یا یو بل کتاب دی هغه چې د روسانو دی مقابل کې چې د منګو تاسو جهاد وو په هغه وخت کې د مجاهدینو هغه کرامتونه د مجاهدینو ته چې الله تعالی څنګه نصرت ورکړي دی غي زین نه خي او حادثه دایره ټول کړی دی په نامه د آیات الرحمن فی جهاد الافغان دا د مجاهدینو د معنویت د مجاهدینو د حوصله د مجاهدینو د زغم او د مجاهدینو د صبر د تقویه لپاره ښه کتاب دی چې سړی وګوري جهاد سره د سړی نور مینه پیدا کیږي شوق پیدا کیږي دا کوم کتابونه چې ما تاسو ته یاد کړ ضرور نه دي چې همدغه کتابونه دي په اوس وخت کې علما او د جهاد مختلف نور کتابونه لیکلي تر هغه ډیر تفصیلی کتابونه لیکلي په پښتو کې هم شته ده په فارسي کې هم شته ده او د دې کتابونو نه علاوه د علماو درسونه او تقریرونه چې په مختلفو جهادي معسکراتو او په جهادي غونډو کې شوي دي او علماو د مجاهدینو د لارښوونې لپاره بیانونه کړي دي تقریرونه کړي دا واوري ورونو دا مرغلري دي دا د دین د روښانولو لپاره ذریعہ ده او به د دینه کې د شي منګو تاسو د مشکلات سره مخ شو د اشتباهات سره مخ شو کله چې د جهاد په کولو کې د علماو بیانونه د علماو تالیفات د علماو لارښوونې را سره وي دا به داسې مثال وي لکه په تیاره کې چې سړی سره چراغ وي او روان وي او که چراغ او رڼا در سره نه وي ته روان یې نو کېدای شي په ګړنګونو باندې سر شي کېدای شي مشکلات سره مخ شي کېدای شي د جهاد په نامه داسې کارونه وکړي چې هغه په حقیقت کې ګناه وي هغه فساد وي د الله د ناراضه کېدلو ذریعہ وګرځي نو د علماو سره به د اروخ لپاره تماس ساتي او علما او ته هم پکار ده چې د هر وخت لپاره په مجاهدینو باندې خپل مهرباني ولري سنگر کې ورسره وي په کلی په وطن کې ورسره ملګرتیا وکوي د دوی د لارښوونې لپاره تکلیف وباسي د دوی په مشقتونو باندې د دوی په هغه ترخه او یا زیګه تعامل باندې خیر د صبر دی وکوي ورسره که هغه ورته مدانه خاصه خدای خاصه چې داسې یو نیم مجاهد وي چې التفات نه کوي د دې ورپسې ورشي د دې التفات ورته وکوي ځکه دا د دوی مسؤلیت ده بیانول یې د دوی مسؤلیت ده لتبیننه للناس ولا تکتمونه خامخا به یې بیانوي د علماو نه الله عهد اخیسته چې تاسو به بیانوي خلکو ته دین او پټوي بیانه نو دا خو هغه فقهي جانب شو هغه اولنۍ خبره ایمانی عقیدوي خبره وه او دویمه یې فقهي خبره وه د جهاد په اړه باندې ورونو دا هم یو ضروری خبره ده چې په دې پوه شو چې دا جهاد داسې کومه سیاسي مبارزه نه ده دا جهاد یوازې د ازادۍ لپاره یو جګړه نه ده جهاد کوم ولسی پاتون نه دی جهاد کوم د مال او د تنخواه یا د نور امتیازاتو په مقابل کې جنگیدل نه دي بلکې جهاد یوازې د دې لپاره جنگیدل دي چې د الله تعالی کلمه د لوړه شي د الله شریعت د نافذ شي مسلمانان د نور خلکو ته د اسلام پیغام او دعوت ورورسول شي د ظالمانو د کافرانو له ظلم او تجاوز نه د خوندي وي دا د جهاد اصلي مقاصد دي جهاد یو سیاسي مبارزه نه ده چې په جوړ جاړي د لچا سره تمام شي جهاد داسې یو شی نه دی چې یو تنظیم دی یو خاص هدف تر لاسه کولو لپاره شروع کړی چې خاص هدف تر لاسه کی بس نور به جهاد نشته ده نه جهاد دی الله دی دین دی حاکمیت دی لپاره کیږي ترڅو چې د الله دین حاکم شوی نه تر هغه پورې به جهاد وي ترڅو چې د فتنې مخه نه وي نیول شوی تر هغه پورې به جهاد وي دا چې بل فرض بل فرض منګه دا څه وګڼو چې خدا نه خسته خدا نه خسته په کوم ځای کې چیرته یو جهادي قیادت یو ور د اشتباهات ښکار شي او چا سره جوړ جاړی وکړي له دښمن سره په نیمایي کې جوړ شي ور سره په دې باندې د جهاد ختميږي نه په دې باندې باغ جهاد منحرف شوی جهاد په دې باندې ختميږي نه د جهاد مقصد او هدف دا ده چې د الله دین د حاکم شي د الله کلمه د لوړ شي لتكون کلمه الله هي العليا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د قتال مختلف اهداف بیان شوي چې څوک د قوم لپاره جهاد کوي څوک د خپل زور د ښکارا کولو لپاره جهاد کوي څوک د غنیمت لپاره جهاد کوي څوک د وطن لپاره جهاد کوي په دې کې کم جهاد فی سبیل الله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لتكون كلمه الله هي العليا چې د الله کلمه لوړه شي دا حقيقي جهاد دی نو ورونو جهاد یو سیاسي مبارزه نه ده چې دا د چا په زنده باد او مرده باد پورې اړه ولري او یا د چا په اجازه کولو او نه کولو پورې اړه ولري بلکې جهاد عبادت دی د الله له لوري نه لازم شوی دی په شرعي طریقه باندې په شرعي چوکاټ کې به کیږي او په شرعي طاعت کې به کیږي او طاعت چې ده په معروف کې ده په ناروا کې طاعت نشته ده که له تا نه د تا مشر له تا نه د تا قائد د تا رهبر په ناروا کې طاعت غواړي ته مکلف نه یې انما الطاعت فی المعروف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طاعت به په معروف کې په ناروا کې به طاعت د چا نه کوي نو د ایمانی عادت په سلسله کې د جهاد مقاصد پیژندل د جهاد هدف پیژندل دا هم ضروری ده چې باید په دې باندې سړی پوه شي په جهاد کې ورونو بل د ایمانی جانب اړخ دا دی چې په مجاهد کې معنوي قوت ورکه وده وکړي معنوي قوت د د زیات شي او دغه معنوي قوت چې په مجاهد کې زیاتیږي نو د دې لپاره د مجاهدینو مشران که هغه د ډلو مشران دي که هغه والیان دي که هغه ولسوالان دي که هغه په مجموع کې جهادي قیادت دی هغه باید د ایمانی تقویه جانب دا باید پوره وپالي مجاهدینو ته اذکار مجاهدینو ته دعاګانې مجاهدینو ته مسنونه دعاګانې د ژوند مسنونه طریقه تیرول یا په مسنونه طریقه باندې د ژوند تیرول سبا چې را پاتېږي څه وکړي بیګا څه وکړي د دښمن په وخت کې چې مخامخ کیږي د جنگ په وخت کې مخامخ کیږي کم دعا وایي کم اذکار وایي د ګرځېدلو په وخت کې د جنگ نه د راګرځېدلو په وخت کې ټول هغه جوانب چې د یو مجاهد معنویت ورسره قوي کیږي له دنیا نه دی ورسره بې پروا کیږي خوندونه نه دی بې پروا کیږي زهد او تقوا خواته په دې کې رغبت پیدا کیږي او د جنت خواته د مینه زیاتیږي د جهنم له عذاب او ویر ورکی زیاتیږي او د حور او د غلمانو او د جنت د نعمتونو حقيقي ژوند ته د تلوسه زیاتیږي دا جوانب باید په مجاهدینو کې وپالل شي ځکه مجاهدینو ته څوک تنخواه نه ورکوي مجاهدینو ته څوک پیسې نه ورکوي مجاهدین خو څه دي چا جبري عسكر نه دي که د مجاهد روح در سره خوشاله و او د د هدفمندي دلته پوره کېدل نو د در سره ده که د د روح خوشاله نه و او یا د په یو هدفمند ډول باندې د جهاد و نه کاوه نو بیا خو د په تاوان کې دی دی خو بیا یا کېدې شي د سره پاتې شي یا کېدې شي د نه بل خوا لاړ شي خو چې کله په دې کې معنویت او په دې کې د ایمان قوت و پالل شي وخت وخت دی دې ته متوجي شي چې فتنه څه شي ده دې ته متوجي شي ناروا څه شي ده حرام څه شي ده همدارنګ د تلاوت خو ته ډیر متوجي شي ذکر اذکار خو ته متوجي شي تزکیه نفس خو ته متوجي شي توکل علی الله خو ته متوجي شي نیک اخلاق ورکه راشي د مسولیت پیژندنه ورکه راشي ښه صفات او ښه اخلاق په دې کې راشي احترام د مشرانو ورکې راشي کشرانو باندې شفقت ورکې راشي دا ټول هغه جوانب دي په معنوي جانب کې د اعداد په معنوي او ایمانی جانب کې چې باید په مجاهد کې راشي ځکه چې په مجاهد کې دا صفات را نشي نو نه یوازې دا چې د ده به هغه جهاد او قتال به یو مسنون او مطلوبه طریقه باندې نه شوی بلکې په دې ټولنه کې د ده ژوند کولم بیا سخت وي خلک هم بیا له دنه نفرت کوي د کلی خلک ته نفرت کوي د وطن خلک ته نفرت کوي نه به څوک بیا ډوډۍ په خزړه باندې ورکوي نه به څوک جامې په خزړه باندې ورکوي نه به څوک د زخمی علاج او تداوی او نقلول دا په خزړه باندې کوي نه به څوک ورته پیرو غزمه او ترسود په خزړه باندې کوي دا خو بیا د اکراه او د ملیشتوب یو ډول ژوند وي خلک به د تا له ټوپکه ډاریږي خلک به یوازې د تا لغه عسکري حیثیت نه د دینه بډاریږي او مجبور به تاسو سره تعامل وکړي خو که په تا کې دغه د ایمان جوانب دغه د اخلاق جوانب دا د شفافیت روح او د معنویت جوانب دا در کې موجود وو ته باور وکړه چې خلک به خپل هر څه لتانه قربانوي خپل مال خپل باغ خپل دارایی خپل اولاد به تاسو سره ملګری کوي خپل به در سره ملګری کیږي مرسته به کوي د زخمی علاج به کوي شهید به درته دفن کوي او هر ډول ملاتړ به کوي معلومات به درکوي درته دا ټول شیان به سره په خزل باندې کوي ځکه انسانان داسې وي چې دا د احسان بندگان وي هغه عربی کې مشهوره مقوله ده کنه وای الانسان عبد الاحسان انسان دا د احسان بنده ده معنا دا چې چا سره احسان وکړ هغه به تاسو سره داسې معامله کوي لکه د تا مریی چی لکه د تا غلام چی نو که تاسو کې دغه د معنویت جانب پیدا شو او درکې قوي شو نو بیا به ګوري چې خلک له تاسو سره ښه معامله کوي یو بل خبره دا ده ورونو چې مجاهدینو ته باید د احساس هم ورکړای شي چې ته لکه څنګه چې په قتال باندې مکلف او مأمور یې دغه ډول ته په امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې هم مأمور او مکلف یې په ټولنه کې، په هغه سیمه کې، په هغه کلي کې، په هغه وطن کې چې ته اوسېږې، هلته به د فساد مخنیوی کوې، هلته به ته د هغو خلکو مخنیوی کوې چې په ټولنه کې فساد خپروي، خلک بې لارې کوي، په مختلفو اشکالو او انواعو باندې. نو چې کله ته د فساد مخنیوی وکوې، نو دغه معنویت او دغه ایمانداري، دغه تدین، دا نیک اخلاق، دا به یو متعادي شکل پیدا کی دا بلتانه خوار شي نور خلکو کې به مراشي په کلی په ولس کې به مراشي دا ټول خلک به په دغه وضعیت باندې شکر وباسي چې شکر چې داسې یو فضا کې موږ وسیږو چې ظلم ورکې نشته ناروا ورکې نشته فحشا ورکې نشته لور مې په امن ده زوی مې په امن دی مال مې په امن دی قمارباز نشته بچباز نشته زنکباز نشته کوترباز نشته بل لوچک نشته شرابخور نشته ده غل نشته ده نو د دې منطقي خلک به دا یو ډول په اطمینان کې وسیږي او دغه اطمینان په هغه وخت کې حاصلېدل شي چې په تا کې په خپل معروف راغلی وي او لتان په خپل منکر لري شوی وي او ته د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کار هم د جهاد او د قتال ترڅنګ وکوي همدارنګه مجاهدینو ته باید د معنوي اعداد یو بل نقطه چې منګه یې فکری اعداد بللی شو دا هم باید وروخدل شي ورته په دې باندې هم د مجاهدینو ورتیاوي پیدا کړی شي هغه فکری اعداد په دې معنی چې دی لدی خپل محیط او ماحول نه آگاوي دی له خپل دښمن نه آگاوي دی په نړۍ کې چې څه جریانات دي عمومي مهم مهم ټکو نه آگاوي دی په دې باندې پوه وي چې د ما د دښمن عقیده څه شی ده دښمن فکر مې څه شی ده د دښمن توطیې مې څه شی دي د دښمن دسیسې مې څه شی دي د دښمن ملګري مې دلته څوک څوک دي دا دښمن غیر د قتال نه غیر د جنگ نه په نور کوم ډولونو باندې له ما سره دښمني کوي یعنی یو ډول روشنفکری په مجاهد کې پیدا شي روشنفکری هغه د غرب ګرایانو په معنا نه چې هغه ل دین نه تیخت ته روشنفکری وایي بلکې په دې معنا باندې چې مجاهد یوازې په قتال کې مصروف نه وي بلکې د دښمن هررخیزه مقابله ته د پام وي او د دښمن توطیه د دښمن د سیسی د دښمن پلانونه کاغه په هر شکل کې وي د ته متوجي وي او د کله له خلکو سره په یو مجلس کې راګیر کیږي یا ور سره کینی یا د چا ملما کیږي یا څوک ملما کوي الته د په مجلس کې خلکو ته داسې وینا وکول شي چې دغه د ایمان ساتنې ذریعہ شي او سبب شي د الته د دښمن توتی خلکو ته واضح کړی شي بیان کړی شي داسې نه چې یو څوک تنه پښتنه کوي چې ملا صاحب طالب صاحب مجاهد صاحب په دغه موضوع کې څه خبر ده دا ورته وایي چې یار زه خو په دې شان باندې نه پیګم بس زه خو یوازې ډزې کولای شم زه خو یوازې جنگ کولای شم نه بلکې په فکری لحاظ باندې باید په دې کې دومره استعداد پکې وي چې دی د قضایاوو تحلیل وکول شي، دوست دښمن وپېژندل شي، د دښمن په اړه باندې خلکو ته مناسبه وینا او مناسبه توصیه وکول شي، خپل ملګري ورباندې وپوهول شي او د دې لپاره په کار وي چې بیا مجاهد د دغه فکري اعداد لپاره اسلامي فکري دیني کتابونه ولولي، د مجاهدینو مجلې اخبارونه دا ولولي د مجاهدینو خپل ویب سایټونه دا وګوري الته چې پکې د لیکوالانو او ادیبانو مزامین دي دا ولولي کتابونه مطالعه کړي او د دې ترڅنګ هغه قوي اسلامی ادبیات یا شعرونه چې په انسان کې شفافیت نفس پیدا کوي په انسان کې صله رحمی راولي په انسان کې عاطفه او په انسان کې احساس ژوندې کوي جهادي شعر په خپل زده کې ترانه یې کی تمرین ور باندې وکي ماشومان ور باندې تمرین کی په کلی ولس کې د ترانو یا د اسلامي ترانو د دوه ګروپونه جوړ کی او داسې زمينه سازي وکي چې یو ډول د خلکو د ادبي ذوق هم وپالي او په غسیمه کې یو ډول د عواطف او د احساساتو د نیکو احساساتو د بهیر هم التم داسې څپاند وساتي خلک پرې نه ږدي چې هغوی یو ډول د ناامیدۍ او یو ډول یوازې د جنګ او د جګړې او د بمو د بارود په بوی کې را ایثار وي بلکې د خلکو عاطفي ژوند ته هم توجه وکړي یعنی مقصد مې دا دی چې اسلامي ادبیات دا باید په مجاهد کې په خپل هم وي او نور ته هم ورورسوي د ما ښه یادېږي چې زه کله کشر وم ډېر وړکی وم نو په مجاهدینو کې یو څوک و چې هغه کوم ګروپ به چې د موږ په کلی کې اوسېده یا د موږ کلی ته به ته راته نو په دې مجاهدینو کې بیا یو څوک و چې هغه به له ځان سره په جب کې یوه کتابچه ساتلې وه په دې کتابچه کې ښه ډېر شعرونه و جهادي اسلامي شعرونه به او بیا په یو ځای کې بلی بچ راغی الته به خپل کتابچه به راوېستله خو ګلالۍ ترانه به وویله ا دې کلی خلک به ټول ورنه متاثر شو سپینګیرو به طبیعت راسته شو د ځوانانو به طبیعت راسته شو بیا به چې ماشاءالله څومره ښه خبره یې وکول او په دغه اسلامي شعرونو کې حقیقت دی چې هغه کې ټول اسلامي ویناوي دي جهادي ویناوي دي ایمانی ویناوي دي د خلکو ایمان په باندې تازه کیږي د خلکو اخلاقو کې بهتري راځي مسؤلیتونه د خلک په متوجي کیږي د دښمن توتیو ته متوجي کیږي نو دغه ادبي جانب ذوقي جانب د فرهنګي او فکری جانب دا هم د ایمانی اعداد د عناصرو نه یو عنصر دی که جهاد کې دا وپالل شي نو تاسو ګوري چې جهاد به یو داسې څپوي چې ټول ولس به ځان کې رانیولې وي او کچیرته ذوقي ادبي فکری فرهنګي دا جوانب دعوتي جوانب ورکه نه وي نو بیا به دا یوازې ډزې وي یوازې قتال وي یوازې وژل او وژل کېدل به وي او نور به د انسانانو د حواس سره د انسانانو د عاطفي او د احساسات سره به رابطه نه وي په نتیجه کې به بیا خدا نه خواسته یو ډول د جفوت او یو ډول د خوشکی فضا ایجادېږي چې مجاهد به خلکو ته په غوسه وي خلک بیا مجاهد ته په غوسه وي راځو دویم جانب ته دی اعداد چاغه عسکري اعداد دی یا پوزي اعداد دی په پوزي اعداد کې ورونو بیا دوه جانب دي یو جانب دی هغه د وسلو او د وسایلو صحیح استعمال یو جانب ده د وسلو او د وسایلو صحیح استعمال او دویم جانب ده پوزي یا عسکري صنعت یا تخنیک دغه اول جانب یې چې د وسلو او د وسایلو صحیح استعمال دی دا ډیر مهم شی دی ځکه په موږ او تاسو کې که هر څوک پوزي صنعت نشو کولای پوزي تخنیک نشو کولای ترمیم نشو کولای نو هر یو ټوپک اوچت کړی ده هر یو سره توپک شته ده هر یو سره مثلا دوربین شته ده هر یو سره راکټ شته ده هر یو سره مرمۍ شته ده هر یو سره بم شته ده هر یو سره بارود شته ده هر یو سره مختلف قتالي وسایل ورسره شته دي د دغو قتالي وسایلو صحیح استعمال دا په جهاد کې د اعداد هغه اساسي ټکی دی تا سره ټوپک شته ته باید په خپل ټوپک باندې پوي چې دا ټوپک زه څنګه وساتم څنګه اخلاص کوم څنګه یې وتړم څنګه فیر په باندې وکوم زه نه څنګه ور باندې ولم د نخې د صحیح کېدلو کوم لار چاره ده همدارنګه د دې ټوپک نه د معاصرې وسیلې په حساب باندې استفاده زه څنګه وکم دا رنګ د وسلې مختلف ډولونه دي کاغه درنه وسله ده کاغه سپکه وسله ده کاغه دوربینونه دي کاغه نقشې دي کاغه د دې وسلو ساتل دي او کاغه د دې وسلو استعمالول دي دا ټول علم غواړي او د دې علم په کتابونو کې شته ده د دې علم په منظم شکل باندې د هر توپ د هر توپک د هر مرمۍ د هر بم د هر ډول بارودو د هر څه په باره کې خپل ځانګړې قاعدې دي ځانګړې فرمولې دي ځانګړې نقشې او جدولونه دي دا ټول د علم په نتیجه کې جوړ شوی دا اس په اټکلونو باندې نه دی راغلی د دې لپاره خلک فاکولټي وایي د دې لپاره په کلونو کلونو باندې تعلیم کوي د دې لپاره څلور کاله پنځه کاله په تخصص کوي اته کاله تخصص کوي په دې باندې د پوهېدلو لپاره خلک خارج ته سفرونه کوي په دولتونو او په حکومتونو کې هغوی خپل سیمنصبان خارج ته لیږي ترڅو په وسلو باندې پوه شي او د وسلو په ښه استعمال باندې پوه شي نو د وسلو استعمال دا یو مهم جانب دی او د دې لپاره اکثره په معسکراتو کې دورې جوړیږي او بیا په دې دورو کې تاسو وینئ چې یو ورځ دوه ورځ یو وسله یو ورځ دوه ورځ بل وسله یو ورځ دوه ورځ باروت یو ورځ دوه ورځ تخنیک یو ورځ دوه ورځ مثلا په هغه کې پیروي غزمه وي په هغه کې د امنیت جانب وي په هغه کې د استخباراتو جانب وي په هغه کې نور هغه جوانب چې د یو مجاهد لپاره ضروری وي د په جهادي ژوند کې دا ټول شیان دا یو جانب دی د وسلو ښه استعمال او د وسلو ښه پالل او ښه ساتل ما تاسو ته مخکې ویلي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوت په باره کې فرمایلی چې الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي امدغه وسله دا د تاسو د رمي وسیله ده که په خو رمي په غیش باندې کېده که په خو رمي په لیندې باندې کېده او غیش ورکی خودل کېده نن د تا غیشه او لیندۍ د تا وسله ده د تا مرمۍ دی د تا دوربین ده د تا نقشه ده د تا شاخص ده د تا درجه ده دا شیان دي د تا د تا قطب نما ده دا د تا د رمی وسایل دي د دو خز د کول دا یو مطلوب کار دی او یو شرعي کار دی او کچیرته یو څوک دغه وسایل خز دنه کی نو ښه به استعمال څنګه کی چې ښه استعمال نه کی نو مصارف به شوي مرمۍ به مصرف شوي خطر ته به ځان ور وړاندې کړی وي خو نتیجه به یې بیا صفر ته نږدې وي په دښمن باندې به ډېر ډزې کړې وي پوره ضربه به ور باندې چلولې وي ټولې به په هوا کې تللې وي بل مقابل یو مجاهد به خن نه خزده کړی په یو مرمۍ باندې به چاره کوي د دښمن په دوه مرمۍ باندې به د دښمن چاره کوي او هغه څوک چې سل مرمۍ یو وری فایر کوي تر هغه دغه یوې یا د دوه مرمۍ والا سړی ښه کار کوي د هدف په ښه طریقه باندې ترلاسه کوي د وسلو د خو ساتلو او د وسلو د خو استعمالولو ترڅنګ دا دویم ډول اعداد چې دی ورونو پوزي صنعت یا تخنیک چې موږ ورته وایو دا هغه جانب دی چې تر ډیر حد پورې موږ په جهادي صف کې دی خواته توجه کم ده یا خدا چې یو ډول د استقرار ژوند نشته ده یا دا چې په دې مجال کې موږ خه تخنیکران نه دی روزلی او یا دا چې غفلت شوی دی او حقیقت دا ده چې په دې مجال کې غفلت شوی دی تاسو وګورئ موږ څلويخ کال را دی خو د روسانو په مقابل کې او ترغه ورسې کمونستانو په مقابل کې او دا اوس د امریکایانو په مقابل کې د اروپایانو په مقابل کې دا څلويخ تو کلو رئیس د موږ د جهاد روان دی خو په دې څلويخ تو کلو کې ما خو چیرې تر اوسه پورې داسې نه دی لیدلی چې چیرې د چا مرمۍ جوړې کړې وي چا د لارې د تمانچې مرمۍ جوړې کړې وي داسې یو ماشین دی راوړی وي یو ماشین دی ایجاد کړی وي چې مرمۍ دی جوړې کړې وي یا د مثلا د وسلو د ترمیم یا د وسلو د جوړولو لپاره ورکشاپونه جوړ شوي تاسو ګوري په مختلفو ځایونو کې شخصي خلک وسلې جوړول شي وړکۍ غونې کمپنۍ وي او مستری یو دوی پکې راوستلی یو انجینر پکې وي د خرادۍ ماشین پکې وي ګوري تمانچه به جوړوي کلاشینکوف به جوړوي نور وسایل به جوړوي حتی لوی مرمۍ به جوړوي د په دې جهاد کې موږ تاسو ولیدل په سوریه کې په عراق کې په شام په دې ځایونو کې چې د امریکایانو په خلاف باندې او د نورو د طاغوتانو په خلاف باندې چې دا جګړې روانې دي د مجاهدینو تاسو ګوري اکثره پوځي صنعت ته ډیره توجه لري تاسو به سیډیانې لیدلې ویډیوګانې به لیدلې وي چې خپل راکټونه جوړوي پایپونه راواخلي مضبوط غنې پایپونه وي ټوټه یې کی سانتي او ملي باندې برابر کی قبضه ورته ولګي او لمبه پټي ورته جوړ کی تجربه یې کی ګوري دغه خپل مجاهدینو ته خپل د وګي راکټونه جوړ کی خپل مجاهدینو ته مرمۍ جوړ کی مجاهدینو ته په خپل میزایل جوړوي د نږدې فاصلو میزایل ورته جوړي په خپل سنایپرونه جوړي ورته نښه ویشتونکي توپک ورته جوړوي په خپل مختلف قسم مینونه جوړوي د پوزي صنعت د د دې سبب کیږي چې جهادي صف د لنورونه مستغنی شي او په استقلالیت باندې د عمل وکوي کار دی وکوي د پوزي صنعت شتون دا د استقلالیت تضمین دی په دې معنی چې کته په خپل یو څه صنعت کولای شي په خپل ترمیم کولای شي ته د نورو جهاتونو له محتاجۍ نه خلاص شي ما ته دا راکه ما باندې دا خرڅ که ما ته دا را جوړ که یا به درته جوړي یا به نه جوړي به پارزانه جوړي یا به پګرانه جوړي خو که خپل ته د پوزي صنعت تجربه ولري نو کډیر نوی لږ څه خو به وکولای شي تاسو وګورئ په فلسطین کې مجاهدینو هغه حتی تر ډرون تیارو پورې هم په خپل جوړ کړي اوایلو زولې د اسرایل په سر باندې کامیاب پروازونه وکول بیرته راوستل کېنولې منګه په دې څلويختو کلونو کې ډیر شهیدان ډیر قرباني ډیر هجرتونه ډیر شهادتونه ډیر مرګونه زخمونه ډیر زندانونه ډیر مصارف دا ولیدل خو د پوزي صنعت یا د پوزي تخنیک په باره کې د منګه جهادي صف لا تر اوسه کمزورې دی لا هیڅ شي نشته دور کې د پوزي صنعت مختلف مجالات دي په دې کې مجاهدین ډیر څه کولای شي دا ضرور نه ده چې خامخا د دوی اوس ټانګونه جوړ کړی شي یا د تیارې جوړ کی یا د کشتۍ جوړ کړی شي یا د لوی میزایل جوړ کړی شي او یا د مثلا داسې برقي آلات جوړ کی چې هغه د دښمن تیارې ور باندې راکوزې کړی شي دا که نشي کولای نو ډیر نور شیان داسې دي چې هم یې کولای شي او هم په کار دي ضروری دي ورته چې باید وې کوي په هغه جمله کې مثلا د بارودو بیلابیل ډولونه جوړول دي مجاهدین بارود جوړولای شي لکه دا عادي فارمولې د زده کیږي د مختلفو محلي وسایلو نه جوړیږي هغه وسایل ټول په سیمه کې پیدا کیږي بیلابیل کیمیاوي عناصر د سره یو ځای کیږي او دغه نه جوړیږي مثلا د بمونو د ماینونو بیلابیل ډولونه جوړول تاسو ګورئ د امریکایانو په خلاف باندې تر ټولو زوروره وسله چې استعمال شوې ده د دوی په خپل گواهی باندې هغه کومه وسله ده مینونه امریکایانو چې څونه ضربه لمینونو لیدل لبل څه نه دی لیدل او د دوی چې څونه پوځیان د مینونو له لاسه وژل شوي دي لاس په خې پرې شوي دي د بل څه نه دي د دوی د لوی لوی درانه درانه وسایل او ټانګونه چې د راکټ زور نه پی ورسیږي د مرمۍ زور نه پی ورسیږي دا مینونو ټوټه کړي دي مجاهدینو ګوري د ماین جوړولو په مجال کې یو څه تجربه یو څه تخصص وشو ګوري تاثیر دونه ډیر و چې نه یوازې دا چې امریکا بلکې د امریکا د ټولو ملګرو پوځي ټکنالوژي چې په دې باره کې څومره و د عرادجاتو د ټانګونو او د وسایلو په استعمال کې چې څونه دوی تجربه دا د ماین په مقابل کې ناکام شو چې هر ډول وسایل به دی راوړل هغه به بیا مجاهدینو یو ډول دغه لپاره یو تدبیر برابر کړی وو او لوی ضربه چې دښمن ته په دې جهاد کې ورسېد هغه د مینونو له درکه ورسېد ورته که دا مینونه په دغه شکل باندې نه وای نو د دښمن هم پوزونه زیات وو هم وسایل زیات وو هم پیسې زیاتې وي هم جاسوسان زیات وو هم تیاری زیاتې وي مقابله په بل ډول باندې اسانه نه و همدارنګه د لنډې مسافې د وشتلو لپاره د میزایلو جوړول ته هم اسانه دي مجاهدین په مختلفو ځایونو کې په خپل جوړوي د اسلامي نړۍ په مختلفو ځایونو کې انجنیران وي همدغه خراجي وي همدغه ماشینونه وي خو البته په خاص ډول باندې دا زده کړی اختصاص ورکې کړی وي او په مسلکي ډول باندې جوړوي که ډیر پرمختللی نه وي نو دومره خو چې هغه د دوی کار ور باندې روانېدلی شي همدارنګه د بیلابیلو وسلو د ترمیم لپاره محلي ورکشاپونه وي یا کارځایونه وي او زموږ او تاسو مثلا ډېرې وسلې داسې وي چې د یوې پر ځای د یوه میخ د نشتون له امله به هغه له کاره لوېدلي وي منګه که په مختلفو سیمو کې په مختلفو زونونو کې یو یو ورکشاپ داسې جوړ کو چې الته ورانه د شکه ترمیم شي الته وران کلاشنکوب ترمیم شي الته قنداق جوړ شي همدغه د منګه لرګي همدغه د منګه طبيعي وسایل د خارج تزي او الته تنه بیرته دوی خپل وسایل جوړوي دغه د منګ له لرګیو نه دوی کنداقونه جوړوي وسلې جوړوي مختلف وسایل جوړوي د منګ دلته تیار شته ده مثلا همدغه آهنګران دي یا همدغه خرادان دي یا همدغه انجینران دي همدغه چې موټرو ته ورځي جوړول شي همدغه په حقیقت کې جهاد او مجاهدینو ته هم جوړول شي خو چې دې جانب ته دي چا پام ور واوړي او داسې په مسلکي شکل په دې باندې کار وکوي تاسو ګوري په موټرو کې په ماشين آلاتو کې څونه پیچلې پرزي وي څونه وړې وړې پرزي وي دا پرزي همدلته په محلي ډول باندې جوړيږي همدغه انجنيران جوړي همدغه د خرادي په ماشينونو باندې جوړوي نو چې هغه جوړيږي نو د وسلو د ساده ساده پرزي د یو نیم میخ یو نیم ماشه د یو نیم جری جوک دا یو نیمه قبضه دا یو قنداق دا یو کړی یا د تورته نور شین دا هم ټول د جوړېدو وړ دي کچیر د په مختلفو زونونو کې یو یو داسې ورکشاپ قائم شي یو یو ورکشاپ جوړ شي چې مختلف ګډې ماته وسلې ترمیم کی یا مثلا یو وسله چې لکار لویدلې هغه صالح هغه خې پرځې تن راوخلی نور ته ورولګوي نو په دې ترتیب باندې به تر ډیره حد پورې مجاهدین مستغنی شوي او کوم وسایل چې په لاس کې لري هغه به لکار نه لويږي محتاجي به منځ ته نه راځي او لخپل کور به کار روان وي همدارنګه مختلف نور بیلابیل نقلیه وسایط که موټر دي که موټر سایکلونه دي که نور داسې ماشین آلات دي چې هغه اصلا د پوزي مقاصد لپاره نه دي جوړ خو دوی د پوزي مقاصد لپاره عیار کی جوړی کی تاسو ګورئ په عربي مملکتونو کې چې د مظاهرې او د پاڅونونه او بیا وروسته چې بیا یو ډول په مسلح او خوځښتونو باندې واوښتل دوی څنګه به له ناپوځي وسایلو نه له ناپوځي موټر او سوزکۍ او موټرو ډاټسنو د دې شیانو نه به یو ډول پوځي وسایل به ترې جوړ کړل نو اوسپنې به ورته ویل کړي مختلف قسم وسایل به پکې ولګول حتی چې زه د مرمۍ به ورنه جوړ کړې او له یو ځنه بل ځای ته به استعمالول خپل کار به ور باندې رواناوه نو دا هم یو تخنیک دی چې زیاتره د ویلډ یا زیاتره د فلزکاری ماهرین په دې کې ښه رول لرلی شي چې مختلف غیر جنگي وسایل په جنگي وسایلو باندې تبدیل کړي یا د جنگي وسایلو د استعمال لپاره آماده کی دا ټول هغه شیان دي چې جهادي صف ورته هم ضرورت لري او هم دا په عسکري اعداد کې را داخليږي د عسکري اعداد نورسته ورونو بل خبره دلته مال تاسو خدمت کې د اعداد د نورو جوانبو تر عنوان لاندې لیکل ده د اعداد نور جوانب چې په هغه کې تر ټولو یو مهم جانب هغه طبي یا صحي اعداد دي صحي اعداد دي توای چې مجاهدین باید د صحت په مجال کې د طبابت د ډاکټرۍ په مجال کې په دومره څه باندې پوي شي چې ترڅو د یو زخمی یا یو مریض یو ډاکټر ته یو شفاخانه ته یو کلینیک ته یو لابراتوار ته رسي نو چې هغه ابتدایي اولیه کومکونه خدای ورته وکولای شي د په دې باندې پوښي چې وینه څنګه درول کیږي د په دې باندې پوښي چې تب څنګه سړول کیږي د په دې باندې پوښي چې یو پیچکاری یو سیروم دا څنګه ورته لګول کیږي د په دې باندې پوښي چې مصنوعي تنفس څنګه ورکول کیږي د په دې باندې پوښي چې زخم څنګه تړل کیږي دا مختلف طبي ابتدایي یا اولیه کومکونه چې ورته وایي کومکای اولیه چې ورته وایي یا لومړني طبي کومکونه یا مرستې چې ورته وایي په دې باره کې کتابونه شته ده په مختلفو نورو ژبو کې حتی پښتو په فارسی کې هم شته ده په عربي او په انګلیسي کې خو بیخي ډیر دي څومره به ښه وای چې دغه ډول دي طبي یا د اولیه کومکونو اولیه طبي کومکونو یو کتاب ګوټی داسې په مضبوط شکل جیبي شکل باندې چاپ شوی وي له رسمونو سره او له مختلفو وضاحتونو سره او بیا مجاهدینو ته ورکول کېدی چې کله دوی جبهې ته ستنېږي له معسکراتو نه له هر چا سره په ساده ټکو کې په ساده الفاظو باندې د د په ژبه باندې یو ړکی طبي کتاب ورسره وي او دا د په جب کې وي نو د وخت په تیریدلو اول خدا چې دغه طبي کتاب په معسكر کې یا په جبهه کې یا په مغسیمه کې دی او داسې چا له خوانه چې څه نه څه طبي معلومات لري یا د طب محصل دی یا د طب ډاکټر دی یا یو څوک دی دغه له خوانه په معسكر کې ور تدریس شي ورته لکه څنګه چې وسله ور تدریس کیږي لکه څنګه چې ایمانیات ور زده کول کیږي شرعي دوره ور کول کیږي همدغه یو مختصره طبي دوره هم ورته ورکړی شي چې د طبي وسایل سره سامان آلات سره څنګه تعامل وکړي پچکاری سره څه وکړي له سیروم سره څه وکړي له نور وسایلو سره څه وکړي د زخمی انتقال په څه ډول باندې وشي وینه څه ډول ودرول شي هم د زخم سره د تعامل طریقه هم د مرض سره د تعامل طریقه هم د آب و هوا سره هم د حفظ صحه سره د وقایوي حفظ صحه سره د دې سره تعامل څنګه وکول شي د مجاهد دا ټول شیان په دغه طبي ابتدایي کومکونه کې موجود وي خبر دا وي چې دغه ډول کتاب موجود وي چاپ شوی وي او حتی د قیادت رخوانه لازم شوی وای چې هر مجاهد به دغه ډول کتاب لزان سره ګرځي ځان ور باندې پوي کوي ځکه ډیر ځله داسې وي چې یو مجاهد یوازې د وینې د جریان یا د وینې د نه درېدلو له امله هغه شهید شي یا کله داسې وي چې په ډیر اسانۍ باندې یو څه مخنیوي کېدلی شي یا یو دوا تطبیقېدلی شي خو هلته څوک نه وي چې هغه دوا په سمه طریقه باندې تطبیق کړي یا د هغه مشکل مخه ونیسي په فني مسلکي شکل باندې نو له هغه مرض نه بیا مشکلات پیدا شي یا هغه مرض کې عفونت پیدا شي یا وینه ډیره ضایع کی یا مثلا اډو کې لګ مات شوی هغه په حق نقل او حرکت ورکول په دې کې نورم سه ګډ وډ شي نو دا ټول هغه شیان دي چې په طبي عادت کې راځي د طبي اعداد زده کړه هم دا د ژوند بچ کول دي دا د مجاهد د ژوند خوندي کول دي او دا د بیځای مصارف او مخه نیول دي دا ډیر ضروری کار دی باید مجاهدین زده کی او په دې باره کې کتابونه ولولي یا یو مشترک کتاب داسې چې د ټولو مجاهدینو لپاره چاپ شوی وي او معسكراتو نه چې څونه فارغيږي زی یا جبهات په خپل د مشرانو لخوا نه دغه ډول کتابونه حاصل کی او بیا مجاهدینو ته ورکی یا کم تر کم په یو ګروپ کې یو کتاب هم وی ډیره ده په یو جبهه کې هم چې یو دوه یو پنځه لس نسخه کتابونه وي نو دا مشکل ور باندې حل کیږي نو طبي اعداد یا طبي جانب دا هم ډیر مهم جانب دی په جهادي اعداد کې د جهادي اعداد نور هم ډیر مجالات دي چې په هغه جمله کې اقتصادي اعداد دی په هغه جمله کې سیاسي اعداد دی په هغه جمله کې اعلامي اعداد دی چې دا د قیادت په سطح باندې د تامادګي نیول کیږي البته د اعلامي اعداد په اړه کې تاسو په خدمت کې دا عرض کوم چې یو جهادي صفت ته دا یو جهادي صفت ته دا پکار ده چې هغه قوي اعلام قوي میډیا ولري ترڅو د خپل جنگیالیو د خپل مجاهدینو معنویات راوچت کی هغه ته صحیح اخبار ورورسي د دښمن په وضعیت باندې پوي کی او دوی ته خپل پالیسي خپل سیاستونه دا ورته د غیر لارې نه بیان کړای شي د مجاهدینو د حوصله د اوچتولو لپاره وخت په وخت مختلف دینی شرعي اجتماعي سیاسي پوځي مزامین ورته خپاره کی او دا ورته ورورسیږي همدارنګه د جهاد له حقانیت نه دفاع وکړي نور ځوانان جهادي صف ته راوبلي قناعت ورته ورکړي د دښمن توطیه دا بیان کې خلکو ته د دښمن د سیسې د خلکو ته بیان کې د شندولو لپاره خپل جهادي صف کې خلکو ته لارې چارې او طریقې وروخي ورته رادیو ولري د امکان په صورت کې او اوس خو د رادیوګانو جوړول خصوصا د اف ام رادیوګانو جوړول دا ډیر اسانه ده ضرور نه ده چې خامخا دی هغه د تا رادیو هم داسې د تل د پاره بچ پاتې وي له دښمن نه جنګ ده جګړه ده په دې کې به وشتلی کېږي به هم دې کې به متضرره کېږي به هم چې لس ورځې وچلېږي هم یو روحیه خلکو ته ورکړي وي او بیا د دې خوندي ساتلو لپاره بیلابل ذرایع شته بیلابل طریقې شته بیلابل سیمې شته حتی داسې هم کېدلی شي بلکې لا شوي دي ما اورېدلي دي چې په موټر سایکل پورې راډیو چا جوړه کړې تړلې ده په موټر کې لګول کله یو ځای کله بل ځای کله یو ځای کله بل ځای ته تللې ده او په کلونو کلونو باندې چلېدلې دي دغه راډیوګانې نو د اعلامی اعداد مجال دا ډیر مهم دی ځکه چې دا مجاهدینو ته حوصله ورکوي مجاهدینو ته روحیه ورکوي او په دښمن باندې گزار کوي د جهاد حقانیت بیانوي د دښمن مات او د دښمن شکستونه دغه تاوانونه د خلکو ته برملا کوي کدا په ویډیو شکل کې وي او که دا په آډیو صوتي شکل کې وي که دا په تصویري شکل کې وي که دا د مزامینو او د تفصیلاتو په شکل کې وي که دا د ارقام او د شمارو او د نقشو په شکل کې وي دا ټول په اعداد کې شامل دي په اعلامی اعداد کې نو کچېره د اعداد په اړه باندې دغه ډول تصور په من کې پلی شي عملی شي راکې او د اعداد دغه جوانب ته منګه متوجه شو نو بیا به د منګه جهاد یو معاصر جهاد وي قتال به په موثر ډول باندې کیږي او تاوان به یې منګ ته کم او دښمن ته ډیر ور اوړي او کچیرته داسې وي چې اعداد و نشي او همداسې یو ډول بې ترتیبه بې نظمه بې سنجشه قتال روان وي نو کېدای شي چې تر دښمنه به یې تاوان خپل جهادي صف ته ډیر اوختی وي شهادتونه او قربانۍ دا به ورکې ډېرې وي او نتیجه به یې